طالبانو ته څورته ګوري عجب او استاد سبق دینن نو دا ویلی و ول اما بعد ورست تر دې جملې سلاسو نو په هذه رساله دغه رساله چې ده دا په منطق کې ده د هذه مشار الیه خو ما د ذکر کې کستی په یاد نو په هذه دا ما حضرت الزین د مصنف چاغه الفاظ دي او یا معنی دی او یا دواړه دی په مرتبه کې د حصول چواخه دا رساله تم تل منطق دغه د مصنف په ذهن کې کوم شی حاضر دي دا رساله په منطق کې تی به فوسلس نو په هغه احتمالات کې صحیح احتمالات هم دغه بلل خطبه که ابتدائیه وي که الهاکیه وي په دې کې اشاره ده وجه الفاظ او یا معنی وته او یادواړو په زین کې د مصنف دی په مرتبه کې د هغه حصول چې واخې دغه هیڅ یو اعتراض پر وکی طالبان او تاسو مخ کې د جهازی د مشارله بیان چکاوه د اشتراته ویل حال په هاذا کې اشاره کیږي موجود په خارج او محسوس بالبصر دا هادي کې اشاره و دغه چاته نو دغه ما حضر فی الزین د مصنف چاغه الفاظ دي او یا معنی دي یا دواړه دي په مرتبه کې د حصول یې واخې دا خو نه موجود په خارج کې دي او نه محسوس بالبصر نو څنګه اشاره ورته سیس و د هاذا وزخو د دغه شي د پار راغل د چاغه به محسوس وي موجود به وي نو دا خو نه محسوس دي نه موجود نو به موږ وایو چې دا ما حضر فلزی نه مصنف چل سامانی یادوار د کمال حضور د وجه څخه په ذهن کې د کمال حضور د وجه څخه په ذهن کې وس به ګرځېدلې دي لکه محسوس موجود په خارج نو دا اشاره ذکر ورته شي سول طالبان یو شی چې کمال حضور په ذهن کې ولري هغه بار د سوي لکه سړی چې په سترګو ورته ګوري هغه دی وی لکه هغه وجود چې په خارج کې لري نو دا هذه ولو که د محسوس د موجود د پاره و زرا غلې ده او دغه شی چې کمال حضور په زین کې پیدا کې هغه هم د سوي لکه محسوس موجود نو دا هذه استعمال بار فارق کې موجود نو په هذه دا معذره فی الزین د مصنف دا رساله فی المنطق دا یو رساله د په منطقو کې طالبان اشګر ور سره وای وای په ان قیل ک چا اعتراض کلمه د هذه خو د الفاظ څخه د اشاری حصیه ده یعنی په هذه اشاره کیږي او هغه محسوس ده نو لا بد چاره نسته له لکمال التصور والامتیاز د جات څخه د کامل تصور او د امتیاز په ځین ساره ګرځېدل دي لکه محسوس بالبصر په فیر او ان كانت کچيري خطبه الحاقيه وي بیا په اشاره په هذه و ما بین الجلدتين مورل ک الحاقیه چې ام داغه ما حضرت الزین ته سی و ما بین جلدتین ته موږ نه ویل دی په یاد فإن قيل ک چا اعتراض چې حمل د رسالی خلا یې و نسی کی په دی وجه ثانیک چاغي اشاره ما بین جلدتین ته وکی ولدا ما بین د جلدتین خو نقش کی طالبان او رساله خو یا الفاظ یا معنی دی ادوار نو پر نقش الفاظ حمل کیږي یا نو دیم وای فإن قيل کچا اعتراض چې حمل د رسالي خلا یسه نسی کیږي په دی وجه سالک ولی لأن الرساله عبارت د الفاظ او یا د معنی اوس وما بين جلدتين نقش قلنا مش په جواب کې ورتوایو چې نقش چې دی هغه دال دی پر الفاظ وهي دا الفاظ دال پر معنی وي نو په تكون دي نقش رساله په واوسته باندې نو نقش بالواوستان رساله سوله نو فل تسمیه پر رساله د قبیله سره د تسمیه د دال په اسم د مدلول دی پر دال د مدلول مې شری طالبان پر دال باندې د مدلول نوم یې شي دي دال نو خوشتي مدلول الفاظ دي دا رساله خو الفاظ ته ویل کی وسه د دې الفاظ پر هغه دال چې نو خوشتي هغه ته رساله ویل پی به پوسره نو دا د قبیله سره د تسمیه د دال په اسم نه مدلول دا خلاص او هاذا المجاز دغه مجاز تسمیه سړی د دال په اسم د مدلول کوي دا غیر عزیز یعنی غیر قلیل عزیز د قلیل په معنا دی طالبان دغه مجاز غیر عزیز دی یعنی غیر قلیل دی یعنی کثیر دی دغه مجاز په تعامل کې چې د طالبانو اشاره وي وبل سوال جواب خلاصه دا غ سوال نو بیا دا وی چې حمل د رسالې پر هغه حاجی باندې نشي کیږي په بل واجب باندې یو خو دا غ واجب چې د حاجی مشارلې څوک و نو خوش و چې شاله ما بین جلدتین ته وته او رسالت چې د هغه الفاظ او معنی و پر نقش الفاظ معنی نه حمل کېدل داغه د شات وجه کوم را د ذکر اوس به دی وایو چې موږ ول په بل اعتبار د رسالې حمل د هذه پر مشارلې نسی کی هغه بل وجه د نه حمل کېدو یادات رساله په خپل مصدر دی په معنا د ارسال دی طالبان نو حمل چې پر هذه کې دا خپل لازم چې حمل د شرک وصف پر ذات باندې نو حمل د شرک وصف پر ذات تاسو طالبان ناروا داغه جواب بیا د شو چې موږ ویل موږ دا سوال خو به ان توارد وای کچيري رساله په داغه معنی مستری مراد وای د رسالې صدا معنی مستری نه د مراد طالبان رساله دلته په معنا باندې د مفعول ده دا هغه مرسل په معنا باندې ده په کویر نو بارخ ذات سره د وصف سو بیا جه حمل پر هغه هذه باندې شي خیر دا ما حضرت زین د مستنیب دا رساله د پچاک طالبان په منطقو کې رساله ده اشګر ور سره وای وای رساله ده ان رساله په لغت کې مصدر دی په معنا د ارسال ال الغیر په دا معنا او په اصطلاح کې بیا قطعه من القرطاس یو ټوټه د کاغذ ده مشتمل پر نقوش باندې هغه نقوش چې دال پر مسائل علمیه وي هغه یو ټوټه کاغذ چې پر نقوش مشتمل وي هغه نقوش دار پر مسائل علمیه وي دغه ته رساله وایي کېږي په ان قیل که چا اعتراض وکړي چې مل فرق څه فرق دی په مابین کې د کتاب او د رسالې قلنا موږ وایو کتاب مشتمل پر مسائل علمیه او تفصیلا دی او رساله چې د مشتمل اجمالا ده نو یې فرق دغه دی لکه متن تعریف د کتاب عین هاذا دا غلی لكن خسر دا د تفصیل به پکښین دا د ویل ول فی المنطق الشجر وی قوله فی المنطق وانما سمي مسما كمنطق منطقا په منطق باندې پر دغه فن دی ولې د منطق نوم کښې شو او کې د ملا پرواز نوم پرې شوې موږ وسویلې چې هاذي رساله فی الپرواز پر موږ نو سفر چې ار نوم دې پرې شو هغه به موږ ویل یا به مو ویل چې په هذه الرساله فی الکوسه د کوسه نوم دې پرې شو وم پر موږ نو فرق چې شو دا وجه د تسمیه چې شته چې ودغه علم منطق وای نه دې د کوسه نوم پر کښې شوی نه دې د پرواز نوم پر کښې شوی دی وای دا چې منطق مسما سو د دې وای لانه دغه علم سبب دی لاقدار نطق ظاهری والباطنی د قدرت پر هغه نطق ظاهری او باطنی باندې پر ظاهری نطق او پر باطنی نطق باندې مزول هغه سبب د قدرت فدغه علم باندې نطق ظاهری قدرت بار پیدا کړي پر نطق باطنی چې ادراک د کلیات پر هغه بار چې پیدا کړي قدرت وهو هغه نو ادراک او هو دانوت کې باچی ادراک او هو دغه منتکن په فتحه د مم صيغه د ظرف چې من چې کونی وایي صيغه د ظرف هغه ځای د ذکر د نطق او یا مستری میمی دی چې په دا فتحه د میم چې سره د کسری د توا چې من چې کونی وایي مستری میمی دی یا د ظرف صيغه او چې په کسره د میم او په فتحه باندې د تواس میم تقون او په سکون باندې د نون بیا چې هغه د عالی د طالبان یعنی اعلی د لطف وعلى اي حال پر ار حال باندې يكون دي مراد منه د داغه سمرول هغه معنی واحده د ګردو سیوا معنی مراد چې د ظرف صيغه بولي کې مستلمي بولي کې مرون علي صيغه بولي او انما سن فت د تشریف په کې د رسالې په منطق کې ولې په بل فن کې نه کاو دې انه دا منطق کما مر درته کېس سبب د نطق ظاهري او باطني دی نو په یکون سو دا منطق بالتالف په تشنیف اجدر او الیقص دا اجدر او الیق او اولا او احرا او مناسب مناسب نو دا چې په داغه کې شو تشریف نو اجدر او الیق احرا او اولا او مناسب یو مطلب دی تعلیمه دا خلاص آشنو چې دا رساله په منطق کې د چشتي پکې ذکر کړی دی په دې رساله کې ماتن وای اوردنا موږ راوړي فيها په داغه رساله ما هغه شی یجب چې واجب دی استهزاره هغه حضور دی د شان پکښ راوړي دي چې دا غوز دکړه واجب ده داغه حاضرول واجب دا شان پکښ راوړي په دې رساله کې نو د دې خود معلومه سول چې دغه رسالې کې هغه شان راوړل سوي دي چې داغو زده کړه واجب ده نو دا رساله واجب سي. او سره د دې چې دا رساله یو څوک و نه وایي نه ګناکار کیږي او کداغه رسالې مخالفت کېدلې نو څنګه بیا واجب دی هغه شی چې په دې رساله کې د واجب شرعي خو طارق عاصم وي د واجب عقلي خو مخالفت نشي کېدلی د دې مخالفت کېدای هم شي او طارق یې مرول هغه عاصم ام ندی دا سوال واردې دی لاندې نکته ده پکې و امرات په وجوب سره ها هنادل عرفي وجوب مراد الذي اغعر في وجوب چې مآله مرجع داغه الاستحسان یعنی حسن د دغه راوړي مو په دې رساله کې هغه شی دی چې حسن دی حضور دا ففیض لا الشرعي ندی مراد ولی لأن الشرعي وجب خما اغوی سمه چې ګناکار کیږي به ترکی په ترک دا دې په ترک مر اسم دغه نسته اسم نسته ولا عقلي امن بامرار ولي لانه دغه عقلي واجب خو هغه دي چې لا يمكن التخلف عنه دا غسه مخالفت نش کېدلای د دې سره مخالفت کېدلای یو ما ما د بیا مشترک شي لانه دغه عقلي وجوب ما غدي لا يمكن چې ممکن نه تخلف عنه دا غما د جسم خلافت کېدلی نو د وجوب زمر هغه شرعي وجوب مراد دی وجوب نه دی مراد عقلی مو نه دی مراد دا استحسانی او عرفي وجوب مراد دا د اولویت په معنا باندې دی په پوسلس دا خلاص نو اشګر موږ وای موږ ورته خبره کوي دی وای قول ما یجب اح مراد په وجوب سره هغه وجوب عرفي مراد دي ته چې ویني طالبان وجوب عرفي مراد الذي هغه وجوب عرفي چې معان داغه استحسان او اولویت لا الوجوب الشرعي ندي ولي لانه لا لانه شاندت لا يلزمن لازمي دي په ترکه په پرسول یا عقاب دا دغه په پرسول باندې عقاب مر لازمي بیا نو دا وجب شرعي دي ولا الوجوب عقلي امن دي مراد ولي لانه شان دا دي يمكن ممكن دي تخلف عنه دا دغه نو د واجب عقلي تخلف کېدلی د دې سم مخالفت کېدلی نو هغه نه دي مراد دا خلاص خیر نو تر راوړي دی وای موږ راوړي دی په جریستانه کې هغه شی چې واجب دی هغه حضور یې دا مو راوړي دی لمن هغه چالره یقتدی اچ شروع کی په یو شي کې د علم دا مو د هغه چا د فار راوړي دی چې هغه شروع په یو شي کې د علم کې چې په هر علم کې شروع کی هغه به ور دغه شان حاضر په جن اوس نو د دې لمن یبتدئو فی شیء من العلوم څخه ظاهر دا تر دې یجب استهزار او پر به تعلق کې وجه دغه متعلق نږدې دي تر اورد نه سوال بار دا وارد دي چې د دې یجبو سلا لام نه راځي هغه علال نکته بار دا په وکوندا تر یجبو پر تعلق نه دي تر اورد نه پر نو ځکه نکته وای متعلق به اورد نه لا دی یجبو ولسله د یجیبو خو یکون وی علا کما لا یخفا دل سلام راغلی خیر نو موږ راوړي دي په دې رساله کې هغه شی چې واجب دی حضور داغه دا مراوړي دي لمن هغه چاله ریبتدی شروع کی په شي کې د علوم په شي کې د علوم شروع کی دا د هغه د پاد کې په علم شروع نه کی هغه دي ساغوجي قواعد کې سره په ځین کې نه راوړي نو هیڅ چې په یو شي کې د علوم شروع کول دا غد پاره نو بیا دا قواعد ضروری تی به پوسره سوال واري دي دي هغه سوال اشګر د پکړې دي طالبان خلاصه دا هغه سوال دا نو ته چې په یو شي کې د علوم شروع کی دا غد پاره مراولي نو یو شی د علوم څخه منتکم د منطق د شروع د پاره به مخ کې دغه د رسالې قواعد استافه یاد تر منطق تر شروع مخ کې به ته منطقي هغه مجول تر دې منطق تر شروع مخ کې چې دغه قواعد چې په ساغوجي کې ذکر دي چې دا تاجره د هغه د حضور مخ کې به بیا واردی حاضره نختوا چې په یو شي کې د علوم شروع کوي دغه قواعد د هغه د پاره دای د دې سوال لپاره د پکی فاشک فی شیء من العلم اه ای من غیر علم المنطق غیر د علم منطق څخه په بل علم کې شروع کوي نو بد دغه حضور کوي هاذا دا دفع لما دا سوال د پاره یې د چوارې دی ان علم خو يدخل داخل فی فاغ علم منطق امن ما سره د دې چې استعذار د تلک المسائل دا متعذر دی قبل الشروع مخکې تر شروع منطق چې منطق کې مې شروع نه کړې نو دغه موږ دغه چې دي قواعد نه زده دي څنګه دي حاضر ولې لزوم لازم بس تقدم د شی علی نفس پر خپل ځان باندې طالبانو تقدیم د شی پر خپل ځان باندې بلازم سدا جایز دی یا جائز نو ملا پرواز د شلو کالو دی دی به شل کال نور تر ځان مشر د سلیوش کال وي دا کې غلی شي دا اش په پیښ نو لازم بش تقدم د شان نفس پر خپل ځان نه په پیر قبل الشروع في المنطق تر شروع په منطق کې مخ کې به دا غمر القواعد وي او دا قواعد په منطق وایي دا کې غلی دا خلاص نو خیر دا د عورتنا صيغه راوړل انانیت چې نشکاره کېدی ما راوړي دي هغه شی چې واجب دی استحزار ما راوړي دي د هغه چا د پاره چې شروع کی پیش کې د علوم تسو کې چې تا راوړي دی وای مستعینا بالله چې ما استعانت غوښتي بالله فعلا به دا مینو د الله سره تعاون غوښتي په خپل مینو دا کار نه کوي وجه چې د الله سره تعاون غوښتي خود بل چا به غوښته وي دلیل د دغه څه د اشتا تعاون د الله غوښتي وم انه مفيز الجود والخير خير والجود انه تعلیل د ما قبل د فار دی او لام تعلیلی نس نکته وای په تقدیر د حرف جر دی د تعلیل به د دې خو د فارس مستعینه لانه دا علاج دی مفیز فیزون کی دی الخير د خیر والجود د جد د دې جد او د خیر فیضان چې دی هغه پروردگار کین وځکه مې ملي ستانه ته پروردگار وو جد چش توای طالبان نقطه را توای وای جد او سخا متحدان دي دا جد او سخا نه ده دا سره متحد دي یعنی معنا دا د کل واحد ار یو منهما د دغه دوه سخه بذل د مال دی دا شندل د مال دی که جد او که چش که سخات یا تا دا هغه شی دی وکړي چې مناسب ده هغه شاته چې دا هغه سره مناسب ملائمت لري هیڅ غرض او هیڅ عوض نه غواړي دا چې وجود غیر د پرودګار څخه بل چا کې نشي کېدل عبادت ار پیل کی خامخا غرض پکشي یا یو عوض غواړي ضرور خیر یا دنیوي یا اخروی خو غواړي نو د دې سخا او د دې جد په مابین کې نو دغه فرق څه چې هغه یو مر الاحتاج وشته نه لري هغه بل نو محتاج دی خیر که استعاره جوړوي باج وې دلته دې استعاره هم وی طالبان د خیر او د جد تشبیه کړي د طالبان د ما سره د وبوسه ذکر دی خیر او جد ارشد چې تا راوړي دي په دې رساله کې هغه شی چې داغه حضور واجب دی هغه چې شدي هغه منها اساهوجه ده منها کولی شارې دی منها قضایاوی دي طالبان منها مر الحجت دي ومنها پلانې دي دا بنګر په منها منها راځي په پوهل نو منها بعض د هغه ما یجب استعذاره څخه هغه حساب وجب یعنی کلیات خمسه نو بول منطق په دې عبارت ته داتو شمس کلی بابونه دا غد وجه تصدیقات په سورات په سورات لاشلی چې دی هغه د مبادی غواړي تصدیقات هم مبادی غواړي تصورات قول شارع دي تصدیقات حجت د تصور مبادی د کلیات خمسه دي چې د ساغوجه ده ساغوجه خو معنا کلیات خمسه او د تصدیق مبادی بیا غ قضایای تر دغه مر الکلیات خمسه و مخ چې کبیا د الفاظو د دلالت په د برکب د مفرد بیان چې دی هغه خو نو بار مور ول او هغه کلیات خمسه او ته چې مبادی د کوي شاری دی هغه ته یو مبدا ده هغه به بیا لته ګور خیر خو باز د هغه څخه چې دا حضور واجب دی هغه مور ول استغوجه ده یعنی کلیات خمسه دی استغوجه څه معنی کلیات خمسه دی الشجر ورسره وای وای وای هو دا استاغوجی اسم د حاکم دی د حکماو څخه د یونان د یونان د حکماو څخه د یو حاکم نوم استاغوجی و او هو هغه مشهور په علم د کلیات خمسو په سمې عباره مستماک کتاب په اسم د جماهر مخبارت تسمیه سوله د مدون په اسم د جی مدون په فیر اولیست نه د رساله نو بیا کلها ټول کلیات خمسه دا رساله کې نو مرول ګرد کلیات خمسه واج ذکر دي لس باب په ذکر دي طالبان دا رساله کې لس باب ذکر کوم جا غلس باب د سبا څخه شروع کیږي اول بیان باب د الفاظو بیا کلیات خمسه دي چې مبادی د تصوراتو بیا قول شارع دي چې خودي تصورات بیا قضایاوی دي چې مبادی د تشتیقات بیا په خپل طالبان عمر الحجت او قیاس چې هغه تشتیق دي په پای کې بنو بیا صناعت خمسه دا لسته نو پر لس بابو مشتمل دي طالبان دا رساله چې لس باب دي یو د کلیات خمسه نه باب نور قیاس دی وغیرها الفاظ دی صناعات خمسه دی نو خو ډیر سول نو په سمې بیا تسمیه د کل په اسم د جز کړو یوار تسمیه د مدون په اسم د مدون و بیا بیا تسمیه د کل په اسم د جز کړو وقد يقال كل ويل کی چې هو دای ساغوجي لفظ یونانی دی مرکب د ثلاثه اجزاء وسري وهو غدري اجزاء ایصال لفظ دی و اغو لفظي و جي لفظي و معنا د اول فعربي انت دي معنا د ثاني فعربي ان دي و معنا د ثالث سمهودي متعلق چې محذوب دي والمعنا دا ده انا وانت نبس سمه انا ذا وانت ته ايه کوسګه نبس باس بکو سمو اسما سر ګر سرګو تی به پوسره د دای ساغوجی معنا دغه زه او ته به بیا هلته سره ګورو هی به پوه شو نو په اوز یې په عذب کړی الف الف د هغو لفظ د اختصار د وجه ثم نقلو نقل کړی دي منکینو وجالو ګرځولې دي باره عالم د کلیات خمسه و د فار دا خلاص ثم نوقل دا نقل کړی دی وجعل ګرځولې دی دغه د امر العالم د دغه رسالي مختصره ده ماره د کلیات خمسو نوم بیا د دې مختصری مرو چې شي رسالې نوم نو دا ام په بحث کولو شز دکی چې یو د بل بحث سره پکښ وو کې طالبان یو بل رقم گئی دی نو ګور است شوینه کې نیوي قولو منها ای باز ما هغه جبو چاجب د استعزار دا فواید هغه استاغوجي ده د استاغوجي عالم د کلیات خمسه و د پار دی و یا کلیات خمسه جنس دی نو د فصل د خاصه د عرض عام تعریفونه به راس و یسمى مسما سول کل رساله به فدغه کلیات خمسه دا بیا تسمیه د کل اسم باندې د جزء و استاغوجي یعنی هذه الرساله مشتمل ده پر کلیات خمسه او ایزان نو خدای عیسی غوږی چې تاریخ سره دا پر کلیات خمسه نه مشتمل وقيل بل شادوي وي هو دا اسم نوم د رجل كان يطلب طلب يكوا هذا كلية خمسه وسميت مسمات دا كلية خمسه به فاغ رجل وسميت مسمات به فاغ رجل معنی کلیات خمسه یعنی داغه په نامه دا کلیات خمسه مسما خو د سړی نوم تسمیه سو د مطلوب چې کلیات خمسه دي اسم د طالب او یا تسمیه د فاره د علم په اسم د متعلم ار تعبیر چکه سمورس جوړ وی د عالم د مختصر د فاره بار به تسمیه د کل په اسم د جز وقيل بعض وي وای دا غي ساغوجي اسم نوم دي الورد د یو ګل الذي غل چې لو غلر خمسه اوراق پنځه پانی وكل واحد اريو من هذا جي پنځو پار مغاير د اخر سره ولا يكون است مثل فمثل دا غمر الورد ها ورج اخر نست فنباتات دي شنو شان ثم جوړ باره نو دلته کلیات خمسم یو دابل است مغاير نو دا جنس جنس د فصل ني ثم جوړ بیا وګزو عالم د کلیات خمسو لپاره لمناسبه د مناسبت ته وځي وفویر انها دا کویا چې خمسه ايضا خمسه پنځه دي لکه دا اغه ورد اغه اوراق او لا يكون استمثل فمثل دي ما بهش اخر فابهاج کې د منطق نو دا تشمیه سول د مشبه په اسم د مشبه به په پویری ثم جعل بیا ګرځو دي عالم د کتاب مختصر د پر بار تشمیه د کل په اسم د جز حاجی کنداری سوي اقول زوا توجیه اوله چوه